په یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان د مجالس الایمان د درسونو نه نننې درس زمونږه دا په یو مهمه مسله کې ده هغه دا دی چې سره الله باندې صحیح ایمان راوړي او الله عزوجل دا صحیح ایمان توفیق یو بندل ورکی نو د دې ایمان با څه ثمرات وي څه فائدې به وي نو د دې عنوان د ثمرات الايمان یا فوائد الايمان یا نتائج الايمان سړی ایمان راوړي صحیح ایمان چې کوم الله عزوجل زمونږ غواړي نو په دې څه ثمرات مرتب دي څه فائدې دي د فائدې معلومولو حکمت هغه دا دی چې د سړي شوق پیدا شي چې هر کله دونه ضروري شی دی او دونه فائدې په ملاويږي زه چې د دې لپاره خواري وګ د دې د جوړولو لپاره چې کم اسباب یې چې هغه اختیار کو کم تکلیف برداشت کولی زی چا برداشت خبره ته ګورې لک سات د ایمان اجمالا زما ورونو دا فائدہ ده چې د دنیا او د آخرت ټول خوشالیان او کامیابیان چې دي دا په غیر ایمان نه حاصلې دا معلومه خبره ده بل استقرار من دین الاسلام چې د دنیا عزت د آخرت عزت د دنیا خوشحالي د آخرت جنت انسان ته نشي ملاوي دله الله د انسان نه رضا کی تر څو ایمان پکې نه ایمان صحیحه هغه ایمان چې الله یې زمونږ نه غواړي د دې ایمان چې د دوه قسمه فائدې دي یو ثمرات اجتماعیه فواید اجتماعی فواید اجتماعی معنی دا ده چې چرته مجموعه انسانان هغه صحیح ایمان ولش مجموعه عام خلق کټول نشي خیر دی خو چې مجموعه اکثر انسانان ایمان ولا شي نه الله پاک به بشمار فیدې را نازلې په دنیا کې داغه فواید اجتماعیه هغه ډیر زیات دي او داغي کدا عام خلک ایمان چرته رانوړي نو کزان لپتا کې ایمانی په ټوله دنیا کې کنه یو ته مؤمن هم پیدا شته دی ناشنا شیدا دی کنور څو سب کې مرګري کیږي هم پیدا شته ډیری پیدا دی او کدا سن مرګري کیږي هم پیدا لري د دې د وجه د ایمان دعوت چې دی داغه داسې عجیب پیدا ده دا چې علا کل حال شي ته پیدا ملوي کنور سره سب کې مرګري شوم پیدا ده او کمرګري نشون هم پیدا ده په خلاف د نورو خبرونه چې هغه کې څه څوک مرګري شو لکه د مثلا د خلافت په مسله کې څنګه کار به وشي او کله چې مرګري ونه شو مرګري نشو اسی کوشش به وکړي او کې است بزایاش سفیده خاصه به ته ملاو نشي او د دې دعوت چې چې بل چاته دی ورکاونه خپل پیدا هم دا د بل هم دا او چې ټول مجموعه کې راشي مجموعه پیدا او که مجموعه انسانانه کې نه نظام لستا یوازې پیدا فواید اجتماعي د ایمان هم ډیر زیات دي بعض دا غینا یو فائدہ دا ده چې عام انسانان چې ایمان والا شي الله یو برکات نازلې برکات د اسمان او د زمکه نه قسمه قسم برکتونه را کولوي الله فرمای ولو ان اهل القرى امنو کدی کلو والو چرته ایمان راوړی وي واتقوا الله نه ریدلی وي د ایمان سبب په قران کریم کې کله بل جمله یو ځکې دا غزه ده دا غزه د مناسبت د وجنه په دا غزه کې په دا صورت کې مناسبت نه ځکه غلبه سره مرګره کوي او رزقونه به سوی د پاسانه باندې ملاوي لګه مزدوری بکی او ډیر کار به کیږي وخت به د سوزګاری او برکت عجیب دا ده چې دغه رزق وخوري کنه دا کم چې د بار نه الله را نزل کړی د برکت به کچوله نو د عبادت توفیق به الله درکړي برکت ری دی توای چې سړی د الله رزق وخوري او به په دغه بندگی وي اصلي برکت یې دا ده کو سړی ډوډۍ وخوري او کډې رکزان مور کې پیسې وسړي خو دا غینه شهوات پیدا شي خواهشات پیدا شي او د الله د بندګۍ نه غفلت پیدا شي نو دا برکت نشو بلکې دا عذاب شو لوړې دی خو د عذاب شولا برکت دا دی چې تابا الله سبحانه و تعالی خپل بندګۍ کې استعمال کړي دا څومره لوی خبره شو د اسمان نه برکت والارض او د زمکه نه برکتونه دا چې غیاګانې برټکې زله کله د الله په کتاب عمل کړی وي نو الله به د برنه د لاندې نه بوله خوراکونه ورکړي وي ان د اسمان د برکت نه د زمکه نه ونه راتلره د مشران د طرف به نعمتونه راتلره کشران هم تابعدار وي یا کنایه د من جمیل اطراف چې د هر طرف به برکتونه برکتونه وي دا برکت ډیر عجیب شی دا په ایمان حاصلي که په بدن کې برکت غواړي علم کې برکت غواړي په وخت کې برکت غواړي او دارنګ په میوجاتو کې برکت غواړي غله کې کار کسب کې داګه د پر ایمان ضروری دی ایمان او تقوا ایمان او تقوا چې کله بندگانو کې راشي الله عجیب برکات ورکړي او دا یو د خبره د زکه دی کې ورنه او زمانه په ټول مقصد به پاتې شي خاصه لګي اجمالا د سلف زمانه کې ایمان او تقوا ونه ډیر زیات برکاتو الله سبحانه و تعالی په لږ شي کې ډیر برکات اچاو لګ وخت کې الله ول دونه برکتونه چې ولې د علما په تاریخ کې سړی وګوري لګ وخت او ډیر کار ته الله خسته ده شیخ الاسلام ابن تیمیه په تاریخ کې دی و یغه تقریبا چې 45 سال کال عمر یې دون عمر هم نه ده زمون په دې ژوندۍ کې تقریبا وفات شوه او به هغه په دې خپل ژوند کې جهادونه هم کړی دي ډیر زیات جیلونه هم برداشت کړی دي او دعوتونه هم کړی دي او ډیر کارونه کړی دي او هغه وایي څلور زره کراسی ډکه کړی وي څلور زره کاپي د علم نه ډکه کړی وي څلور زره د اشرف علي تنوي صاحب لیکلي دی وایي که چرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه دا لیکل تقسیم شي د د پښپو باندې نه ارش پکې به څلوي پانی جوړ شي ارشمه کې څلوي خپانه راځي سره دا نه چې بده کې د بیماری زندگی مرضی در کوټي والم په کې راغله ده د جهادونو په کې راغله سفرونو په کې راغله ده لیکن بهم چې تقسیمي کې نو د سی و جوړي دې ته برکت وای لګ زندگی او ډیر کار کول ابن جوزی رحمه الله سونه کتابونه لیکلي دي دوه درې سو کتاب هغه لیکلي دي سیوتی دونه کتابونه لیکلي دي چې د څه پن نشته چې داغه په یو یا دوه یا درې سلور کتاب نه دونه شی لیکل د سلف په لیکلو کې الله دونه برکت چولې او په ژوندۍ کې څخه ورستره د عبادت نه دي ته بيوازه نه ستنو چې لیکلو لیکلو بندگی د الله به هم کوله رزقونه کې مل الله برکت هر شي کې ول برکت د بنو ميو په خزانه کې و یو کاغذ راوته او هغه کې د غنم دانه و د کجوري د زړه په مقدار و دا یو سری کلیو چې کان ينبت هذا فی زمن العدل چې زمانه د عدل او خلکو کې انصاف نو دونه غنم بوي کېدله دونه غنم غنم لکه د کجوري د زړی په مقدار غنم بکېدل ولی بدا کېدل ځکه چې عدل انصاف ایمان خلکو کې او تقوا او خلکو کې اما الله دې اوسم دا کارونه کول چې دې ته ګوره دې ابو داود کې راغلي دي کتاب الزکات کې وتا سویلی ابو داود وې زمي سره تلاړم اول تمام بادرنګ او تری ولیدلې نو دون وګدي وګدي وی چې خلکو په او خان باندې چولې دوه تاریخ دوه بادرنګه غټ بشونه سم یو بشوي دی خواشه ول وې دی خواشه دون غټ بادرنګ بکیدل ابو داود وی خپل ما یو دغه بادرنګ خپل په لويشت کو ناغه دیار لس لويشت وخاته دیار لس لويشت بادرنګ د دې نه ولا هغه زیاته برسېده ټول جمعه د پیډه کېده سم نه دون غټ بادرنګ وای کېدل دا به تاسو نه لیدلی او حال دار چې الله سبحانه وتعالى دا به پیدا کول ولی ځکه چې خلکو کې عدل او انصاف او تقوا او دینداری و او دا حالت وسم راتلی شي لکه حدیث کې دی چې کله عیسی علی السلام راشي نو خلکو کې ایمان او تقوا پیدا شي دا فساد به ختم شي او ګناهونه به عام ختم شي او نور دینونه به ختم شي سوا د اسلام نه خلکو کې به ایمان او دین وي نو چې کله ایمان پکې راشي نو ويبارک فی الرسل نو الله به په پوی کې برکت واچي تر دې چې وګړه به یو غاټه یو قبيله به مړی او خو چې دنو غټه قبيله به مړی یو انار دانه به خلک ماته کې ډیر کسان به وخوري او دا غیر پوست کې نه یو چت جوړ کې خلک به د سوري د لاندې ناش دا صحیح حدیث کرا غره ماران لړمانان به چې چل نه کې ماشومان به په لوبه کوي او ګډړان او شرمخان چې دا به د ګړو سلوبه کوي او خوراک بنه کوي او دونه به د ازمکه برکات به رو باسي حتا يتمنى الاحياء والاموات دا ژوندۍ به وای چرمان د زمونږ خپل راو نکمل نه وي ابل از مړ شو جمله نه وي د عیسی سم زمانه لیدل نه خبره دا خو مزید په دې ژوند کې دا ولی دا ماغه زمکه دا ماغه الله دی او ماغه بندگان دی لیکن بندگانو کې ایمانی فرق راغی ایمان یو چت فساد ختم شي نو د ایمان اجتماعي برکات چې کله مجموعه راش دا کافران چې کوم دي او خاص کر زمونږ د ملک مشران دا د خېټې په څیر دغه دي کوشش کوون کې دي چې دا خېټه مړ شي پیسې پیدا کو دا لیکن د پیسو د پیدا کولو د برکت زیدی نه دی لیدل دی امریکای د خلوران نیول د چر بس هغه بابا را سره کې دغه ویو کنین نه وي زه اصل کې دا د ایمان راوړی ځان کې تقوا ځان کې پیدا کړي ملک د فسادونه ختم کړي دومره برکات چې هر سړی به مالدار او غاړه به تولاړي بلکې هر سړی به الله هلیکاپټر ورکی پای کې بګرځي هر انسان به مالدار شي کې چرته ایمان او تقوا خلکو کې راشي الله بدون پر اخین راولي دون برکات براولي به به پتوعات کې استعمالي ولا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا دیم اجتماعي برکت عظیم اغدا ده چې الله سبحانه و تعالی چې کله بندگانو کې ایمان راشي کنه نو دیو له صحیح حکومت ورکړي صحیح خلافت ولا ورکړي دا نقطه ځان سره کې شان یاد کړئ کې دې چې دا صحیح وي او یا به زبر اجتهاد کې خطایم هغه دا د چې ډیر خلک د سری چې هغه د خلافت او د حکومت د لپاره کوشش کوي دای مهنت ده چې موږ د حکومت راوړو دا غزنه به اسلام راشي دا د اخوانین د جماعت اسلامی د اخوان المسلمین او د ډاکټر اسرار صاحب او د دې بعض عربانو د دې نظر ده څه دی چې د برن لاول کوشش کو دا خلافت راولو نو بس د خلکو کې بخپل اصلاح راشي او څو آیاتونه حدیثونه د کتري چې خلافت خو ضروري شی دی یو لازم شی دی دومره ضروری دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو صحابه خو خاونه ترسو چې خلیفہ مقرر کړي نو دومره ضروری دی او من مات ولم يكن في عنقه بيع مات ميته جاهليه چې مرشد بيعت د خلیفہ سنون مردار مړ کیږي دسی روایتونو ته او یا آیات او حدیث دې کتلی دي نو د دې د وجه نه چا په کې دا لاره غوړه کړې ده چې دا وټونه کول پکار دي د دې په ذریعہ باندې به دا خلافت استراش او چا چې دا نور لارې اختیار کړې دي هرکه مجلې بچاو کو لیکل بکو کتابونه په دې باندې براش دې لپاره به تنظیم جوړ کړي په دې باندې براشي دا لارې خلکو اختیار کړي دا کلام لګ مهم دی دې ته لګ متوجه شي لیکن الله سبحانه و تعالی موږ ته دا چې الله خو دلې د قران کې چې خلافت چې د نعمت د نعمت غټ نعمت د الله دا رب العالمین نور کوي مگر اهل خلکو ته ور کوي قانون دا دی خلافت یو نعمت دی دا الله نه ورکي مګر اهل خلکو ته ورکي زما په خبره پوهیږي کنه خلافت یو نعمت دی دا نعمت الله نه ورکي مګر هغه سوچ اهلی وي کله چې نه اهل خلک نه خلافت هغه ته چرته د الله قانون نه دی چې ورکړی شي علی رضی الله عنه ته یو سړی ویلې چې دا څه وجه ده چې ستا په دې دور حکومت کې اختلافات ډیر دي او د ابوبکر او د عمر په زمانه کې دا نو دا ولې یعنی دا غي تراش شان دي غرضو چې دا تا کې نقصان ده نو علي رضانو ډیر د علم جواب ورکړ دی جواب ته وره هغه ویل وجه دا وا چې د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما په زمانه کې زما په شان ترعیتو زرعیتم ابوبکر عمر زموږ مشورو نو ځکه امن امانو او زما په حکومت کې ستا په شان بوتلان چې دي دا زما رعیت دی لکه ته چې زنګ نه اهل انساني نو ځکه اختلافات دي که تاسو کې اهلیت وي نو زما په دور خلافت کې به دا نه اهل دا دغه باندې اختلافات باندې خو تاسو نه اهل نو ځکه در باندې لازم مقرر کړی مو اختلافات د ډېر خسته جواب ولور کړی دی د شریعت د اصول مطابق جواب ولور کړی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی په فوائد التقدیر کې هغه لیکلی دی د الله حکمتونه په باب د تقدیر کې څه دي نو یو په کې دالی کله ده چې د الله رب العالمین د حکمت نه دا خلاف ده چې زمنګ په شان ته خلق دی وی وی اتمه صدې والا خلق او هغه ولدي الله خلافت اسلامی د څه ورکی لکه د عمر ابن عبد العزيز د حکومت په شان ته دا د الله د حکمت خلاف ده وای الله د څه چرته نه کوي چې زمنګ په زمانه کې د عمر ابن عبد العزيز په شان د حکومت راولي پاتلا معاویه پاتې دا به علي بن ابي طالب او عثمان بن عفان او د خلفای راشدین حکومت دا خو ابدا ممکن وای نه دی چې الله دا راولي زمونږ د اعمالو د وجنه ممکن نه دی امکان شرعي مراد وې دا نشي کېدل ولی نشي کېدل ځکه چې زمونږ په دې عوامو کې هغه اهلیت نشته چې الله ولا غشي ورکی دا خبره هم ځین تر راځي کنه راځي نو د دې د وجه نه دې لپاره اهلیت ضروری دی مخکې اهلیت چې عوامو کې اهلیت کله پیدا شو خلافت به موعود دی الله وعده کړ خپل را غورځي بندگان ته ایسته ور کوي یو کس به یو بس خلک به په اتفاق وي او مشر به کې سم نسبت ذهن کې دا خبره واچي تؤتل ملک من تشا بشي بولیسته ورکی کوم ځای کې الله وعده کړی دا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض بیا ته وګوره وعده کړی دا الله پاک دا کسانو سره چې ایمان راوړل د پتا سو کې وعملوا الصالحات نیک عملونه والا دي مجموعي له هڅه کې دا صفت پکې پیدا شو نو لا يستخلفنهم الله به دې ته خلافت ورکي خلافت صرف حکومت ته نه وایي چې رسول مشر شو کرسي ته وګ جو غاړه او تولاړه پیسې او موټری او دا مزي او چرچی وي دا خلافت نه دی دا عذاب دی خلافت دې ته وایي چې د الله قانون په ځمکه باندې نافذ شي فسادونه ختم شي ګناهونه ختم شي اگر کدي بادشاہ ته به د لوګي نه به مړ کیږي زړی جامع به د عمر ابن خطاب په شان د 14 پیوندونه وو ته پراته او سړی ډوړی به خوري د سلور ورځو او مالګي پر به پوري کوي خدغه ته خلافت وایي هغه به مزین نه لیکن دومره چې امن امان عزت خوشحالي د کفار باندې روب مشرکان اریدل والا او د الله سبحانه وتعالى د طرفه نعمتونه برکتونه او د عبادت توفیق دې ته خلافت وایي حکومت اسلامی دغه ته وایي چې فساد پکې نه ظاهرا ختم ظاهری فسادونه نه اگر که پټ پټ بخله ګناونه کوي خو ظاهری باندې دغه پابندي بوي د منځونو پابندي بوي زکاتونه بوي عبادت بوي او دا او دا بوي خلافت اسلامی دغه ته وایي اصل کې الله رب عزت دې وعده کړی دا چې خلکو زما ایمان عمل صالح ولا سواده ده اوس د دې خلاف یو سړی وایي چې خلک دې پوډرې نه او د قشان ورانکاری دی وی او موږ په خلافت راولو دا د الله د قران خلاف ده وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الله وعده د مؤمنانو عمل صالح سره کړی د پډورینو سره وعده نه ده کړی د مشرکانو سره نه ده کړی د گمراهانو سره نه ده کړی د بیلمازو سره نه ده کړی د ګیر خړېلو سره نه ده کړی د نشهانو سره نه ده کړی دا وعده چا سره ده د ایمان عمل صالح د دې د دا معنی نه ده چې ټول خلک به مؤمنان کی او نیکمرغه به خلافت دي اکثریت له اعتبار ده لکه د صحابه دور په غیب باندې دلیل له چې په هغه وخت کې اکثر انسانان متقین او مؤمنانو اگر که لګ له خراب خلک هم پکې وو قران کریم په هغه زمانه کې وو د تابعین په ادوارو کې داین رستا لیکن دمر ده چې مجموعي له هڅه خلک شونه الله رب عزت خلافت ورکاو چې خلکو کې نقصان راته ورورو به خلافت کې نقصان راته راته تر دولت عثماني دولسمه صدۍ پورې دا چې کله رااله نبی دا دولت عثماني په سیس ته خراب شو نسوارا او برتانی ولا به مهنت وکړه وکړه اگر چې ولا ختم کړه او خلافت د دولسمه صدې نو دی خو به نه دراغله شرطه خلافت اسلامی شرعي صحیح طریقې سره خلافت اوسه پر د دې نعمت نه موږ محروم یو ولی محروم یې ځکه چې انسانانو کې اهلیت ختم شوی دی تنظیمونه پارټین او اختلافات او به محبتین او ګناونه دا غندونه پیدا شو نو الله څنګه دا نعمت موږ لرای کوس خلافت مثلا د بر نه راشي او موږ هغه ته جوړ نه یي نو د الله حکم په موږ باندې بادشاہ نه پیزي زبم خلاف مطلبم خلاف بل باندې دا څه لګي دا اړ یو به تک منډي به وي د الله حکم باندې پیزي هغه ټول خلک به منډي وي نه پچای نه پیزي نو د خلکو کې اهلیت ضروری دی د دې د وجنه د خلافت دراوستلو خطر قدا ده چې په خلکو کې دعوت وشي د ایمان او د عمل صالح او اصلاح وشي د بندگانو یو ډل یو تنظیم ته دعوت ونشي اسلام ته دعوت وشي قران او حدیث ته دعوت وشي اخلاق ته دعوت وشي د الله تعظیم د خلکو سره کې واچول شي د ایمان عظمت خلکو په سره کې واچول شي د عمل صالح وقار د خلکو په سره کې واچول شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع واچول شي نو مجموعي لحاظ څخه چې کله اصلاح وشوله نو ان شاء الله تعالی وعده شوی د چې به الله خلافت ورکړي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض دا د ایمان من فوائده الاجتماعيه دا اجتماعي فائدہ ده چې الله بندگان ته خلافت ورکړي کله چې مونږ کې اجتماعي طریقې سره ایمان راشي لا استخلفن کې دا معنی مفسرین لیکي مونږ ته استادانو ویل دا چې استخلاف یوازې دې ته نه وایي چې بادشاہ شي استحلاب دې ته موایي چې استعماله فی المعالی الدینیه الله بدن د دین کاروالی دا د ایمان به شخصي پیدا ده که تاسو کې ایمان چرته راغی یو مولا کې راشي یو طالب کې راشي خو ایمان او خو عمل صالح الله به دې ځکه مدرس کې یو ځکه د جماعت امام به د امامتی نور کوټه خبره نه دا ګوره خلک ودا امامت غلامی دا دا دا واغه دا دروغ وای دا تاسو ځان په خپل غلام کړی دی امامت چې د دا یو عظیم نعمت دی د الله چې شی لور کې زه دا خبره ډیره ما چې څوک کړو ځکه جمع ته مکه کې زه سخت خوشاله کوم زه الحمدلله په وایم زه ما چې الله مونږ کوم دونه سنه سہلیت پیدا شي چې لس مسلمانان مونږ پسې ودرېږي خلک مخکې کوي دا د الله تر په نعمت دی او عزت دی دا الله سبحانه وتعالى چې دا چاله ورکی دا خوشحالي ده دا هر چاته دا نعمت نه ملوي دا بعض بندگان الله ور کوي نو دا امامت په یو ځای کې تدریس په یو ځای کې مفتی کېدل ستاده خلینو یو مسله وتله یو ځای کې د قران درس چاته ویل یو دوه درې کسانو ته د حدیث یو درس ویل او استاد خلینا د امر بالمعروف د نهی منکر مسله وتله یو ځای کې قاضي مقرریدل چې کله اسلامي حکومتي د دین کار چې درناستل کیږي دا اثر کې لیکن دا خلک دا خبره ډیر انسانان نه پیژني زمونږ مليان وس د سې دي چې په تدریس کې 2000 روپۍ وته ملاويږي او په بل ځای کې وته مزدوري ملاويږي هغه کې 15000 دا تدریس وته پریدي او هغه مزدوري کوي دا جاهل دی دا مولا نه دی کده سره چرته علم وي دا پوي وي تعالی الله په دې تدریس کې په دې امامت کې څومره عزت درکړی دی دا 2000 روپۍ خیر دی په دې وستا گزاره روانه گزاره کوا خو مزدوري مشرو کوا ولی هغه کې د عزت نشته دی پاغي کې ستا د الله سبحانه وتعالى د دین مشر نه په هغه ځای کې لکۍ او په دې ځای کې د دین مشري نو د دین مشري چې الله شاله ورکړه د الله چاله نه ورکړي د دین مشري رب العالمین هر چاله نه ور د دې د وجه نه خپل طلاب ورونو ته دا هم چې سکول کې مو استادان کېږي خراب بشي دې سره خیر دې تا ته سکول کې 15000 ملاويږي په تدریس کې ته یو نیم زر 2000 ملاويږي گزاره کوله صبر نه کاری وخت پورې والا الله به ته د رزق فراخه کی خود دعوت پنیر د علم د بیانولو په نیت باندې د قران او د حدیث د پرچار په نیت باندې دغه لګه خرچه اختیار کا او دغه شی د دنیا تعلیمونه دا شی نه مغوره کوا د دنیا کار کسب مغوره کوا وجه دا ده چې د دین مشری د اړې لوی شی دی وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض دا الله چانه ورکی چا کې چې ایمان عمل صالح ګورا چې پوره درکیو الله د نغړ سره جوړي او کنيمګړه درکیو نو بس لکه کار بدن استل کی زمنګ سلف مشران شو امامان د دین هغه کی ایمان عمل صالح په ډیرو چت پیمانه باندې وو د ټولو دنیا امامان شوی دي کنه دي صحابه چې د ټولو دنیا امامان دي صحابه ائمه اربعه چې دا راواله نو دام ټول دنیا کې مشهور دي لیکن د باج باج علاقو امامان جوړ شوی دي څو کله کده عربو دي څو د اندلس علاقې دي څو د یوز دي څو د بل دي مشری ول الله ورکړه او منګه کې دغه ایمان عمل صالح کم ده نو موږ شرط د یو کلی امامانی یا د یو جماعت امامانی سوچ په موږ زموږ په استادانو کې خلک دي چې په سرحد کې مشهور شي دا غزي امام شي سوچ په کې ډېر خینه پاکستان کې الله پاک ته کار والی سوچ دا غنه ډېر خینه به په عرب اجمه دواړو کې ته کار واستل شي مختلفو ځینو کې ته الله کار والی ډېر ځینو کې ته الله کار والی دا د ایمان عمل صالح سره دا تعلق لري دا خبره څومره چې ستا مجاهده وا څومره ایمان او تقوا دی هغه مر کار به درنه ډیر اخستل کی لا ينال عهد الظالمين ابراهيم عليه السلام ته الله دا فرمایلی الله ما امام کا اوس ما اولاد کوم دا امامان د دین وګرځوا ما خو امام کې ابراهيم عليه السلام کله امام کړو پس د مجاهدین فتمهن کله چې امتحانات کې کامیاب نبی وتویل ان جعلک للناس امام زې امام کوم دا د نبوت نه بعد خبره ده نبی شوی خو ده او زه د ټولو مت امام کوم ابراهيم عليه السلام نه چې روسته څان بیا راغلي دي دا ټولو مشر ابراهيم عليه السلام ده د يهودو مشرم ده د نصارا هم ده د مشرکین هم ده او زمون خو ده ده الله رب عزت امامتي ورکړ ده داسې عجیب انسان دی چې ناشنا صفت الله ورکړ ده دسې نبی دی چې دا قسم صفتی چاته الله نه دی ورکړی هغه دا چې د يهودم خوخه دی د نسوارو هم خوښ دی د مشرکان هم خوښ دی او دا نه د مسلمانانو هم خوښ دی دا صفت په بل هیڅ چا کې نشته نبی رسول کې دا صفت الله ولا نه ورکړ ځکه محمد رسول الله صرف مسلمانان خوښي يهود هم نه خوښي نسوارا هم نه خوښي مشرکان هم نه خوښي نور انبیا هم دسی دي چې بعضي خلکو خوښ کړي دي بعضو نه دي خوښ کړي او دا خصوصیت الله ابراهیم علیه السلام لور کړه ډیر عجیب خصوصیت دی چې ټول عالم امام یې ګرځول پس داغنه ناوی رزما اولادو کې امامان جوړ کړي الله قال لا ينال عهد الظالمين ظالمان له زده امامتي وعده وسانه کوم چې دا به د دین مشران کله چې په طالبانو کې په علماو کې یا په عوامو کې ظلم ماده ظلم نو که غټ ظالم می خود دین هیڅ کار دن الله نه لې بلکې د دین په خلاف کې استعمالي د گمراهی مشرکې دي دا نقطه عجیبه دی باندې ځان پوهه کا چې کله سره غړ ظالم دی کنه د ناقیده کې نقصان دی د الله سره ورانه ده نه الله په دین کې نه مشر کوي بلکې د دین په مقابل کې ودري پاغي کې مشر شي د گمراهۍ کار ته الله علی خلکو کې شرک خوري خلکو کې بدعت خوري گمراهي خوري لګي او چې ظلم په کې لکمي د ګناونو په درجه کې وي کبیره ګناونه کوي نه بیم د دین دونه مشریو ته نه ملاوي او چې به د صغیر درجه کې یو امامتي بیم گزاري والا وي او چې د نور نقصانات کې واقع وي نو به امامتي ورور داغه لګو چتیږي سمه چې تاسو ظلم کمیږي امامتي به زنه وچتیږي سمه چې ظلم ډیریږي هغه امامتي به دراکته کی لا ينال عهد الظالمين معنا دا ده چې د الله نه فرمانی دي کوله د دین کار بدن الله نه علي د دې په مطلب خو پوه شي اوسې کنه زه د پښتو په الفاظو کې چې پوه شي چې د الله نه فرمانیم کوله د دین کار دن الله نه علي دا مطلب دی او کچر د الله نه فرمانین هم توبه استلار وخت او استغفارم کاوه او ګناه سوی نه کیږي خو واتبع السیئات الحسنه او نیکی دې به کوله الله بدن غړ غړ کارونه والی او دا تجربه شوی خبره ده هغه طلاب چې په طالبۍ کې لک پاک خلګي الله یې رسته د خپل دین لپاره استعمالي او چې طالبۍ کې بیغم جون تیر کې هیڅ پروا دا غيو نه وي نو چې کله مولاش نه نه الله د دین کار لري او نه له دنیا ورځي به سخت پریشان وي کله یو ځای کې ګرځي او کله بل ځای کې ګرځي ستا انتهایی پریشان کی الله او ګره دا علاج زر کیږي د دې زر توبه وباسه وسنه تقوا شروع کا الله سبحانه وتعالى بیت د خپل ځای ته واپس کړي دا سي مهربان الله دې زمونږ زه ډیر لري لاړم مقصد دی خبره کیو چې د ایمان فواید اجتماعي چي دي هغه ډیر زید دی یو دا غینه دا دا چې د اسمانو د زمکه نه برکات بنازلېږي او راټکیږي به راوځي به او دارنګا الله رب عزت به خلافت اسلامی راولي د مسلمانانو حکومت داغیو قانون شرعي دا د خوشحالي خبره ده ډیر خلک د دې بدی بیانې د خلافت ولکه دې ته ساجد دی وای نه خلافت کې معنی دا ده چې د الله نه فرمانه نه باندې پابندې نیوي او ته به هر وزي او ګناه کې به نه پرې وزي او د الله سبحانه وتعالى نافرمانی چې د نافرمان خلک به ذلیلې او سوچ الله تعالی ولا دغه به اوچت او عزت منی د دې ډېری پیدې دي چې هغه دیو کې زه نوې مزه موضوع نه پاتې کیږي مقصد دا نو دا فواید دي د ایمان دا فواید اجتماعیه د خلافت فیدی هم دي او دارنګ دا نور دي لیکن دلته خبره وره هغه دا د کې سړی وای چې دې زمانه کې خلکو کې د ډېر ایمان نشته مؤمنان کم دي په دنیا کې او برکتونه اوس ډېر دي الله پاک غاړي پیدا کړې دي او موټرې پیدا کړې دي او جازون نه دي او مالون نه دي او پراخین دا په خاص زمانه کې نو وستا او کافرانو الله سونه سونه پراخین ورکړي دي نو دلته یو خبره یاد کا قران کې ذکر د الله پاک د دې جواب کړی د خپل حدیث کې مراغله هغه دا د چې یو برکات دی فتح د برکات دا یو فتح د ابواب دا فتح د ابواب دی توای چې سره د الله نه فرمانی کوي نه الله په نعمتونو را پراخه کی او په دې نعمتونو کې ول توفیق د خپل طاعت نه ور کوي دې ته فتح د ابواب وای دروازې او تر کولاوي کرا کولاوي او دا مشکل کا وای ته چې پړې ور پرې دې کنه په پردي پټي کې مرګړ شي او په کې رواني رواني رواني ا مالک د پټي راشه ټوپک وته ونشي سته ولي دا طریقه ده نه فتح د ابواب دي ته چې نعمتونه بدل باندې الله را پراخه کې او توفیق د طاعت باندې درکې درځي او عذاب بدل باندې راولي او جهنم ته به ورسي دا قران کې دي الله فرمای فتحنا عليهم ابواب كل شيء ما په دې مجرمانو خلکو چې د پیغمبرانو خلاف وکاو په دې باندې ما دروازې د هر قسم نعمتونو را کولاو کړې را کولاو کړې را کولاو کړې حتا اذا فرحوا بما اوتوا خوشاله شو په تکبر کې رال چې بس دا نعمتونه دی او دا په خواب هم د څه کېدل او دا مصیبتونه هم کله راځي او کله راحت راځي ناخذناهم بغته ناصف الله فرمایي چې ما راونی ول فیزا هم مبلسون امید وو دا د الله طریقه ده نبی رسول فرمایي چې اذا رأيت اذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه کله چې ته الله ویني چې بندله نعمتونه او خوشاله او پیسې او قسمه قسم شي نه ورګي او دا د الله په نافرمانی کې اخته دي نه د منځ پابند دی او نه د الله د ذکر پابند دی او نه په عقیده شته او نه په هیڅ شته ګناهونه کوي لګي د غافل دی د الله نه فعلم انه استدراج پوه شئ چې د الله چل چل کې رانیسي دې ته استدراج وایي لکه حیوان ته چې سړی رانیسي کنه چرګ چې خلک لالي دانی او تورواچی ځان دې سره قریب کې زر په عمله وایي خلک چې ښکار نشي دا طریقه کوي کنه دا متواچی او پای کې ته دانی واچي نه دا مرغه د ځان نه خبر نه دا لګي دانو په رواني کلک است په قدم کې ونه خري او به بچاره را کوي استعلال کې پوسټ کې ته وباسي دا د الله طریقه هم دا چې بنده ته دانی ورچی ورچی او دا غافل دی د الله نه خبرم ته نه دی سم د الله دې مرین راونی چې وسته جهنم ته ورځي دا اثر کې سلب بد دین ایریدلا چې الله د نعمتونو پر اخی او زموږ اعمال کم دي دا بس چرکی موږ سره چرته استدراج ونه شي د دې خبر نه بیریدل نو دې ته فتح دا باب وای چې نعمتونه ډیر شي او سید الله نه فرمانی دا جهنم ته دا سره روان دي فتح د برکات دي ته وای مخکې ما ویاله چې الله نعمتونه را پراخه کی لیکن تعالی توفیق درکې د خپل ذکر د خپل بندګۍ د خپل طاعت او دغه نعمت ته د الله په بندګۍ کې استعماله او ډیر شکر په نور کې د الله بندگی چې وای په نعمتونو باندې کومه کیږي دا ډیره ناشنا بندگی ده کله چې نعمت پیدا کیږي دمر د انسان د الله سره مینه ډیریږي او پاګې باندې د شکر ډیریږي او بندگی ډیریږي واه واه باندې نو دا نعمت د د لپاره نعمت وګرځي پرشته باندې او کله چې نعمت سبب د غفلت عن الله وګرځي د الله د ذات نه غافل کې نه دا نعمت نه دی به د عذاب دی په دې خبره مزین سنا سره کولا شو کنه نو د دې د وجه نه فواید اجتماعي د ایمان ډیر زیات دي خو که چرتا امت کې د دې کوشش وکړ د صحیح ایمان خلکو ته خودل ډیر خلک د شرک پاکیده کې دي ځان تمامنان وای د وحدت الوجود پاکیده کې پراته دي ځان تمامنان وای او د تقلید په نظریه کې اخته دي په دغه ګن کې اخته شوی دي او ځان ته مؤمنان وای نو د دې د وجه نه د ایمان بالله عز وجل صحیح ایمان د دې کوشش پکار دی دیم نمبر د ایمان فواید انفرادی چې تا ته انفرادي پیدا الله دای درکې ځان له شخصي دا سل پیدا دي قران کریم کې هغه ذکر دي ما یې زه ترجمه کړی هم دي فوائد د ایمان سل فائدې دا غټ غټ آیتونه د ظاهر نه راخیس دي کله چې تدبرن پکې ګورین د زر نه مغډيري او چې حدیث به بیا مطالعه کین ډیر شی بوي خاصه علی عجله دا یو څو فواید ما را جمع کړو یو دا غنه به وایو نور به په بل درس کې وایو ان شاء الله یو عظیمه فایده د ایمان چې چا کې راشي صحیح ایمان صحیح ایمان کې ځکه لګوم چې د ایمان دا ډېر خلک کوي صحیح ایمان چې سړی کې راشي نو عظیمه فائدہ دا ده چې فلاح و الله تعالی درکې کامیابی فلاح څه توای د انجام په لحاظ سره کامیابی چې عاقبت به دې کیږي انجام به دې کیږي راتلونکي ژوندۍ چې دا د بډاوالي او به د مرګ او به د قبر او به د حشر هغه جون به دې کیږي فلاح څه توای الفوز به بقاء الا بد توای فلاح لګیدي چې کامیابی فوز په اعتبار د عاقبت دی توای د دنیا مالداري یا د دنیا پراخي ته کامیابی نه وایي هغه الله کافر لمر کړی دا او به ویل دي چې نو لایف لول کافرون کافر کامیاب نه دی لایف لول ظالم ظالم کامیاب نه دی انجام یې خراب دی ولایف له الساحر هي ساته په معنا باندې باز خلک نه پوي وای سحر اثر نه کوي نه لایف له معنا دا چې انجام یې خراب دی دا مطلب نه چې پیسې نشي ګټلې په سحر باندې پیسې ګټلې شي خلک دوکا کولې شي سحر تاثیر کولې شي جدا شي د پلاه معنی دا کته مشکلات مشکلات کې بنو واقع کیږي نه الله فرمایي قد افلها دا قد چې په ماضی باندې داخل شي دا د څه معنی ورکی لکه د قسم چې قسم پر الله چې یقینا کامیاب دي المؤمنون ایمان والا په تاقی سم مؤمنان صرف او صرف کامیاب دي د دیو انجام اگر که وس په الحاله دا بنا جوړي خو به ماته سترګې به ړندې زړې جامې به چولې بیګاله به ته ډوړې نه ملاويږي او وګي به او د فقر په حالت کې به هسپتالونو کې به پراته وي خدا لږه زمانہ پس کامیابی تر رسیدلو والا دي اوسم کامیاب دي لیکن انجام له سره جنت د دې ځای دی او قبر کې عذابونه په نشته دي ليس عليها عذاب في الاخره نبی رسول فرمایي زما امت باندې په آخرت کې عذاب نه انما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والمحن دنیا کې به صرف امتحانات راځي مشکلات پریشانې نه غمونه او راځي او آخرت کې به دی عذاب نشتا موحدین باندې آخرت کې عذاب الله نه ور کوي ولا د چا چې د قران او د حدیث مطابق صحیح کې دی دا صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی په آخرت کې عذاب نشتا الله دې جهنم نه وبښي د قبر نه دا د زیر حدیث د تاسو دې استینو دا د خوشحالي حدیث دی چې د الله نبی وایي چې په آخرت کې عذابونه نشته د مؤمنانو لپاره ليس عليها عذابا في الاخره والحمد لله على ذلك دی امت ته مؤمنانو ته توحید والا او ته کتاب او سنت والا ته الله آخرت کې عذابونه نه ور کوي بنص رسول صلی الله علیه وسلم دا وعده ده نو کامیابی ده خو کدا ایمان د سړي سره وو او باقی وسه پاتې شه تر مرګ ځکه د ایمان دشمنان ډیر دي مقابله والا ډیر دي خرابون کې شایان ډیر دي نو کدا الله د دسه باقی پاتې ک تر مرګه او تا په مهنت کاوه او صفا کاوه صفا کاوه دي نو ان شاء الله تعالی قد افلح المؤمنون د دې آیت په صورت په اخر کې راځي انه لا يفلح الكافرون کافر ناکام اگر که په دنیا کې ډیر خسته جامو والا خسته گاڑی والا خسته بنگلې والا او مزو والا دی خو ناکام انجام خراب او د دې پابندي چې کوله علی صلواتهم یحافظون د خپل منځونه حفاظت بکي نو اولئک هم الوارثون دا به د جنت فردوس ته ځي اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله به فردوس ته دا بوزي دا کامیابی ده چې انسان مرشي او فردوس ته الله ورسي الله تعالی دې په دې کامیابی باندې ما او تاسو ټول او زموږ ټول احباب مؤمنان چې په دنیا کې هغه دې الله په کامیاب کړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد او آله وصحبه اجمعین